دوستی میر صاحب البته میر محمد ظاهر شاکر د پکتیا نه ماته پیام راستولی په هغه کې دا ویلي چې ځینې جاهلان دي دا خبره کوي چې مړی په ژړا او واده په سازو سروت دا د هغو جاهلانه او احمقانه خبرې دي چې کله د الله په حضور کې ودرېږي الله رب العزت هلته د دوی د اعمالو نه پوښتنه وکړي هلته به بیا دا خبره کوي نه د خپل دا فاسد رواجونه احمقانه خبرې پرېږدئ الله ته متوجه شئ د الله کلام د رسول الله حدیث ولولئ چې دوی څه وایي او ستاسو د احمقانه خبرې څه دي هر څه که هغه ژوند وي که هغه د غم حالت وي که د سرور او د خوشحالي حالت وي الله ځان سره وګڼئ د الله ویره دې ستاسو په زړونو کې وسیږي او دویمه پوښتنه دا وه چې ځینې ډریوران دي چې په هغه موټر کې زنانه هم ناستې وي، سپین ږیري او علماء هم ناست وي او هغه د فاسدانو د موسیقي کیسټې دوی اچولي د مسلمانانو حتی د زنانو خیال نه ساتي دا هم د ډېری وراروم بدبختي ده دا یې بدبختي ده د الله نه ویره ښه شی ده چې هلته زنانه ناست یو فاسد په فاسدو خبرو باندې هغه موسیقي کې اواز پورته یي هغه که الله نه نه ویرېږئ دغه ښځې نه وشرمېږئ که د الله نه نه ویرېږئ هغه سپینګیری عالم چې تاسو سره ناست دی د هغه نه وویرېږئ الله دې په موږ باندې رحم وکړي ګل محمد ازمرو د پکتیا نه اړیکه نیولې وه چې هوټل ته هغه هوټلي چې د دې لارې نه پیسې لاسته راوړي هغه نجسې دي پلیتې دي ورته ګوره ما مخکې تاسو ته ویلې چې په هغه واده کې چې د واده والا هلته ساز و سرود راولي او هغه شاهدان یعنې دا حضورین چې دي ټولو ته علما فسقه ویلي دي په نکاح تړلو کې شک دی چې آیا نکاح یې کیږي که نه کیږي نو پیسې د کوم ځای شوې او د دوکان د کیسټو نه چې سیډیانې خرڅوي د هغې د لارې هم چې کومې پیسې لاسته راوړي په دې هم پوه شئ چې هغه پیسې هم حرامې دي دا ټول علماو زمونږ باندې تس... په دې باندې تصریح کړي تاسې یقین وکړئ څو ورځې مخکې چاته ما چا ماته قصه وکړه چې ته نه د دې وطن نه بلکې د ګاونډۍ ملکونو هغه ډمې هم راټولې کړې وې او هلته ورته خلک ناست او په خندا یې ختلې خندلې هلته د الله د عذاب نه دوی نه ویرېدل چې د الله عذاب به په دوی راځي خلک په سرکونو کې پراته دي ډوډۍ نه پیدا کوي وچه ډوډۍ په اوبو کې خیشته کوي هغه د خپل اولاد ته ورکوي سهار او ماښام لپاره څه نه لري اما ځینې فاسده چې دا دنیا دوی لپاره د الله غضب او د الله لعنت دی هغوی ډمې راټولې کړي په هغو باندې پیسې وشیندي چې حتی په دې باندې د کفر ویره او د دې ویره ده چې ښځه پې طلاقه شي حقمل صاحب چې د کونړ نه اړیکه نیولې وه چې راډیو ته زه شعر وایم هغه آیه چې تاسو ویلې چې وشعراء یتبعهم الغاوون هلته یې لفظ شعراء ذکر کړی شعر خپله شعر په خپل ذات کې قباحت نه لري ځکه حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله شاعر و شعرونه به یې ویلي هلته لفظ د شاعر نه دی د شعر نه دی راغلی شعرا راغلی دی شعرا دي چې خلکو احساسات فساد طرف ته اړوي شعرا دي چې نن ورځ له بده مرغه باید وایم چې ټول شعرونه البته د خال او د مینې او د خال شعرونه دي هغه واقعي شعرونه چې په مسلمانانو کې اسلامي جذبه پیدا کړي په مسلمانانو کې واقعي احساس پیدا کړي دا نشته دی له بده مرغه باید ووایم چې ناقد هم نشته چې د هغه شعر وګوري چې دې شعر کې د څه لیکلي دي هغه د شعراو په هکله دی د شعر په هکله نه هغه شعر چې په هغه کې د الله صفت، د رسول الله صفت، د اسلام او د مسلمانانو د اسلام د غازیانو صفت وي په هغه کې هېڅ ستونزه نشته دی چې هغه د مسلمانانو احساسات او مینه لا هم را وپاروي. او دویمه پوښتنه دا وه چې بل چا ترې کړې وه چې هغه امام چې قرائت غلط ولري نو هغه پسې مونځ نه کېږي چې قرائت غلط وي قرائت په مانځه کې فرض دی داسې امام ساتل هم په کار نه دي بهتره دې ته دا ده چې خلک د دې مشکل نه خبر کړي چې هغه داسې الفاظ وايي چې قرائت یعنې فاس مو مونځ فاسدېږي نو باید چې نور خلک هم د دې جریان هغه خبر کړي. نو شعر ویل خو پرېږده نن سندرې په زمزمه کوي په راډیو کې او یو چا ته او بل چا ته یې ډالې کوي دا ډېر د شرم ځای دی مسلمان ته. مسلمان باید په دې باندې پوه شي. نور به زیات زه پکې نه غږېږم. میرویس جلال و د پکتیا نه اړیکه نیولې وه البته سیلبین دی چې دا ډمان ورته راټول دي که سیلبین ورته راټول نه شي ډم به چا ته تبله ورم ارمونه غږوي خو دا سربي نور ته راټول دی چې هغه یې ډبوي. نو دا او هغه په ګناه کې یو شی دي. څوک چې د کمپیوټر د لارې نه دا موسیقي خپروي چې کومې پیسې دې لاس دې لارې نه لاسته راوړي دا دې ته حرامې دي او څوک یې چې اوري د هغه نه لذت اخلي دا په ګناه کې هغه سره شریک دی ټول په ګناه کې سره شریک دي نور رحمان و د کونړ نه اړیکه نیولې وه دا خو لا پرېږده په ودونو کې خو ډمان پرېږده چې په زیارتونو کې ډمان راټولیږي هلته درز دروزي او دغه زیارت حقیقت هم معلوم نه چې دا زیارت د چا دی او څنګه دی ډیر فساد دی زمونږ په وطن کې الله رب العزت دی په مونږ باندې رحم وکړي دا وظیفه د علماو ده دا وظیفه د دعوتګرو ده چې د داسې خرافاتو او د بدعاتو په مقابل کې مبارزه وکړي په هرې طریقې سره چې داسې کشیانو مخه تاسې نیولی شئ بهتره ده چې وینیسئ هغه تعمیر چې دوی په زیارت جوړ کړی چې هلته ډمان راټولیږي او فساد او فحشا خپرېږي تاسو کولی شئ چې هغه وران کړئ اوس به خالد جانه زه دا ایمیلونه راواخلم چې دا د چا دي سم پنډ دی زمونږ د ایمیلو هم ښه زمونږ ورور دی محمد نبی حنفي چې د هلمند نه یې ماته ایمیل کړی دی سلامونه یې ویلي سلامونو ته هم زه علیک وایم او په ډېرې بخښنې سره چې وایي زما کمپیوټر صرف عربي خط لیکي پوښتنه دا ده چې تاسو ویلي چې د چا دوای قنوت یاده نه وي هغه دې د دې پر ځای اللهم ربنا ووایي او حال دا چې د قرائت ویل د دوای قنوت په ځای کې صحیح نه دي او اللهم ربنا او آیت د قرآن هم دی په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او ورځنې کارونه او ژوند به مو هم ښه تیریږي الحمدلله ما یو څو پوښتنې درلودلې په لاندې ډول اوله پوښتنه که چیرې قرآن کریم په خطا سره د چا څخه پریوځي یا ولیږي باید څه وکړي استغفار دې وغواړي د الله نه دې بخښنه وغواړي ځینې خلک دي په فاتحه کې د پیسو په مقابل کې ښځې راولي او د قرآن کریم ختمونه پې کوي دا ختمونه څنګه دي البته هغه ختم چې په پیسو وي هغه ویونکي لپاره کم ثواب نشته دی هغه قاري چې د پیسو په مقابل کې قرآن ولي هغه لپاره ثواب نشته دی نو څنګه به بل چا دپاره دا ثواب ایصال وکړي چې هغه مړي دپاره ثواب ولیږي خپله ته چې ثواب نشته نو بل چا ته به څنګه وکړي درېیمه پوښتنه په دنیا کې تر ټولو غوره اعمال کوم دي چې الله پرې راضي کیږي هغه د الله وحدانیت دی چې د الله د اوامرو د احکامو تابعداري وکړئ بد عمل هغه شرک دی چې الله رب العزت هیڅکله هغه انسان نه بخي څلورمه پوښتنه یې دا ده چې ځینې خلک د اودس کولو په وخت کې پر خپلو اندامونو باندې هیڅ کوم آیت او دعا نه وایي، اودس یې صحیح دی که یه؟ زه به دا درته وایم چې د اودس په شروع او ابتدا کې باید بسم الله الرحمن الرحیم ویل شي او په هغو وختونو کې چې د خپل اندامونه ووځي کلمه د شهادت دې ولولي که ونه لوستله اودس یې شوی خو برکت د اودس هغه نه دی موندلی کوم فضیلت او برکت د اوداسه چې دی د هغه نه محرومه دی حتی امام شافعي رحمه الله وایي چا چې تسمیه او بسم الله د اودس په شروع کې ونه هغه لپاره بلکل اودس نشته دی پنځمه ښه دی دا د هغه پنځمه پوښتنه دا د هغه ښځه چې قرآن کریم یې په تجوید سره نه وي زده او د تجوید د زده کړې لپاره څوک هم نه لري هغه باید څه وکړي قرآن دې لولي تل لپاره دې کوشش کوي الله اجر ورکوي ډېر علما دي زموږ چې تر اوسه پورې هغوی لا تجوید نه دی ویلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مولوی صاحب زه رحیم الله د کندهار څخه تاسو ته ایمیل درلیږم هیله ده چې هیله ده چې د ارکوزیا رادیو کارکوونکي خصوصا تاسو جوړ او روغ بیاست الحمدلله وایي مولوي صاحب زما څلور پوښتنې دي زما په ټلیفون کې نصیحتونه د رښتیني مؤمن خپرونه او قرآن شریف په امپیتري کې راسره دي که زه چیرې تشناب ته ځمه دا خو به کومه ګناه نه لري هغه ام پی تری چې تاسو سره پروت اوسېږي نه پروا نه لري خو بیا هم احتیاط ښه دی په کومه کوټه کې چې کمپیوټر پروت وي لمونځ صحیح کېږي که نه بلکل صحیح کېږي چې لګېدلی نه وي او تصویر پکې نه ښکاري زه په هر کار کې وایم چې په زور د خدای یا خدای را سره مل وي دا کار کولی شم په نامه د خدای وایه، بسم الله الرحمن الرحیم، ورته وایه دا ډېره بهتره خبره ده او د الله نوم سره جل جلاله یو وار باید ویل شي، که نور یې ونیلې خیر، یو وار چې د الله نوم یادوي باید جل جلاله ورسره ووایي. او غوښتنه یې هم درلودله چې هغه نعت یې غوښتی دی انشاءالله. بل زمونږ اورېدونکی دی زړه ته رانږدې الحاج مولوي محمد یاسین فهیم ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام زه دل اغا د کندهار ولایت د اولې ناحیې یم ستاسو څخه درې سوالونه لرم اول دا چې زه یو موټر په نقدو مثلا پنځه زره ورکوم او په قرضو شپږ زره آیا په دې کې خو به کوم حرج نه وي آیا دا سودا صحیح ده که نه بلکل صحیح ده زموږ فقهاو دا لیکلي چې د میاشتو دوه میاشتو لپاره په هغه مبیعې په پیسو کې څه زیادت راځي خو مولانا تقی عثماني رحمه الله د دې شرط لیکلی چې د دواړو عقدین به وایي به چې عقد د نقدو دا هغه عقد چې د نقدو وي او عقد چې د قرضو وي د نسیې د هغې قیمت دې دواړه سره معلوم کړي، د وخت لپاره څه ناڅه پیسې زیاتولی شي. دوهم سوال مې دا ده چې علما وایي چې تاسې په میاشت کې نکاح نوې کړئ د احتیاط لپاره نو هغه اسانه طریقه راوښیه چې موږ مثلا ملا راوغواړو شاهدان را سره وي نکاح نوې کړو او بله دا چې آیا ورونه شاهدان جوړېدای شي که نه مقصد دا چې اسانه طریقه اسانه طریقه دا دی چې هلته یو درې څلور کسه ناست اوسېږي دوه کسه ته ښځې ته ووایه چې ته مې غوښتې زه دې قبول کړی یم هغه تا ته وایي چې قبول کړی مې دغه نکاح ده چې یو خپله ښځه او خپله خاوند د خپل په منځ کې ایجاب و قبول وکړي یو دوه شاهدان وي دغه کفایت کوي او دریمه پوښتنه یې دا وه که یو سړی یو مسلمان کفر وکړي او بیرته مسلمان شي نو آیا د ده د ده هغه حلالې نفقې ته خو به کوم زیان نه رسیږي آیا پیسې حرامې دي که حلالې حلالې دي باک نشته دی البته که نکاح یې ښځې سره وي هغه تجدید د نکاح دې بیا وکړي زموږ بل اوریدونکی دی انشاءالله نور احمد چې دا هم د کندهار څخه دی محترم مولوي صاحب د کندهار ټول عوام ټولو عوامو ته دومره ګران یې بې حد چې حد یې نسته باور وکړه چې د پلار په شان یې ورته ورته زه هیڅ شی نه یم د الله رب العزت نه به توفیق غواړم چې هغه مسؤلیت زه په دین کې لرم هغه زه ادا کړم او دا یم لیکلي چې ځینې حاسدان دي چې هغه تا سره حسد کوي تا ته وهابي دا بل څه بل څه وایي زما یوازینی مطلب اصلاح ده دعوت دی د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د فقها او مجتهدینو د اقوالو په رڼا کې د رسول الله د حادثو په رڼا کې چې هر څوک هر نوم دي هغه آزاده دی الله به ماته اجرونه راکوي په دې کې هیڅ مشکل زه نه لرم چا سره هیڅ مشکل زما چا سره نشته دی دا بل ایمیل ما سره پروت دی ته هر څه د مخه محترم مولوي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ما بعد زه عبدالحبیب ناصري د ښایسته زابل څخه درته ایمیل درلیږم او دوه پوښتنې لرم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلي الدنیا اسجن المؤمن و جنت الکافر په دې حدیث کې پیغمبر صلی وسلم څرنګه دنیا ته اشاره کړې ده یعنې حرامه او حلاله دنیا دواړه د مسلمان لپاره زندان او که یوازې حرامه دنیا په اصل رسول الله صلی وسلم دلته مطلق ذکر کړي عموما یې ویلي دي په بعضې کورونو کې دویمه پوښتنه ده د غسل او داسه او بیت الخلا ټول یو ځای وي نو دلته د بسم الله ویل جایز دي که نه زه نه پوهېږم خو د غسل په ځای کې ویلی شي خو هغه وخت کې چې د دې مقصود بیت الخلا ته تګ وي په هغه وخت کې دې دا نه وایي محترم مولوی صاحب محمد یاسین فهیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام نه پوهېږم چې دا څوک دی د سلام نه بعد ډېر خوشحاله شوم او خوشحاله یم چې ستاسو سره مې لیدل او ملاقات وشو او دا زمونږ او د کونړ د خلکو خوشبختی وه چې تاسو کونړ ته راغلي وئ او باور وکړه چې د دنیا د سترو ارمانونو څخه زما تر ټولو ستر ارمان ستاسو لیدل او ملاقات و چې دغه ارمان مې هم پوره شو د الله تعالی ډیره شکریه ادا کوم ذاکر الله حقمل یم د کونړ ولایت د مرکز صدابات د البته د کرهالي د کلي څخه تاسو ته دا ایمیل کوم او زما سره بیا هم دوه سوالونه دي زه هم ډیر خوشحاله یم چې تاسو سره مې هلته اکمل صاحب او نورو دوستانو او علماو کرامو سره ولیدل اول سوال مې دا دی چې سهار او ماښام هغه اسکار چې یو مسلمان لپاره ضروري دي او زیات اجرونه او ثوابونه لري هغه کوم اسکار دي دا د رسول الله صلی وسلم په ګڼو احادیثو کې راغلي او په دې هکله ګڼ کتابونه هم لیکل شوي دي یو خو د فرض منځنه وروسته اسکار دي یو خو دا دی چې هغه تلاوت د قرآن دی چې ان قرآن الفجر کانه مشهوده تاسو ته کتابونه د کتابخانونه تاسو لاسته راوړي هغه ټول اسکار اوس زما یاد نه دي او دویمه پوښتنه زه به آخر دا ووایم درته حاصل به یې درته ووایم پوښتنه دې ډېره طولاني ده چې ځینې صورتونه په ځینې نورو باندې هغه فضیلت لري لکه علما کرامو او د رسول الله صلی الله وسلم حدیث هم د چا چې قل هو الله یعنې صورت اخلاص ولوستله صورت اخلاص ولوسته ګویا چې هغه ثلث د قرآن لوستی دی یعنې درېیمه حصه د قرآن یې ویستی همدا لوستی دی همدارنګه صورت یاسین صورت رحمان سوره تبارک الذي صورت کهف دا هر یو ځان ته ځانګړي ځانګړي اجرونه لري په دې کې شک نشته دی